ها سوقي بازار کې بضع و 20 درجتن صد پاسا شل درجه یعنی یو انسان په جماعت سره منځ کو نو د دمون په جماعت سره د ها د بازار او کور کې د ځان لمونځ نه په سو درجه اوچت دی یو سړی په بازار کې مونږ کو یو سړی په کور کې مونږ کو ځان له مونږ کو او یو سړی په جماعت کې جماعت سره مونږ کو ها نو دا اوسره ثواب شو شل درجه وذالک دی د جمعات نه الوزی چې کله مونږ کو لا ينهزو رسول حدیث معنا خپل کوي لا ينهزو اي يخرجوه نو باسي دلرا د دې جمعات نه الا صلات مگر مونږ چې اراده صرف مونږوي بل سنوي لا يريد الا الصلات د دې اراده نوي مگر مونږ د دې اراده نوي مگر مونږ یا چې دغه منتحبسه بند کی دلرا کله چې د جمعه ته داخل شي په ظاهر اگر چې په مانځ کې خو نه دی جمعات کې ناز دی او په انتظار د مونږ دی نو د حکمن په مونږ کې سره داخل لې یعنی څنګه چې په مونږ کې په مانځ باندې یو کس ولاړی نو دغه شان د حکم دی گویا کې د په مونږ کې په جماعت سره په منځ کې ولاړ لې دوه ثواب له ملاوي ها او بل او خغل ناشتي ذکر اسکار کې تلاوت کې والملائکه یصلون علی احدکم او فرشته درود شریف وی علی او فرشته یصلون دعا د رحمتونو غواړي علی احدکم په یو کس تاسو باندې یصلون چې د صلات نسبت فرشتو ته وشي نو مراد نصره دعاګانې د رحمتونو دي په یو کس تاسو ما دا ما سو پوری چی وی سو پوری چامی شوی دی فی مجلسی په خپل مجلس کې په خپل زید ناشته اغه زید ناشته صلا چې د منسکری فی پایږي چې کم ځای کې د منځو کې او په زید مانځ قبول دو توبه وکړه دتا الله معافي او تو کا توبه او ته معاف کا خدا دعا ولا الغوالی ما لم یؤذفی سو پوری چې دو زړه نه رسولې چاته پدا کې تر سو پوری د چاته زړه نه رسولې یعنی جنگ جګړه کنزل وغیرہ د پدا غزه چاته نه ویری نه کړی ما لم يحدث فيه او تر سو پورې چې دی بیا د څه شوی نه نو چې بیا د سیم به په دغه ځای کې نه راغلی چاته جګړه او کنزلیم نه لیکلی او په ځای د مانزه باندې ناشته نو تر هغه پورې ول دعاګانې سو غواړي سو به ول غواړي فرشته ماشاءالله د جماعت سره د منځ کولو ثواب 21 درجه دی بعضو نور روایتونو کې 25 درجه دی ها بعضو کې 20 درجه دی نو ګن جوابونه محدثین د دې دا کوي چې نبی علی السلام اول ځل د 25 درجو زیات زیادت نبی علیہ السلام ته د 500 درجو وحی راغلی و او د الله تعالی زیات انعامات شو د جماعت په مونږ ورته ویش درجه هم ملاوي وه کله به د ویشتو راتلا په پیغمبر د جماعت سره مونږ کله په 25 کله په 20 یادا چې په ثواب کې دا تفاوت او فرق د منګزارو د مانزه د کیفیت په اعتبار سره دی څنګه چې یو سړی لومبه په جماعت کې د امام سره شامل شو نو داغه پوره ثواب وښ درجه کیږي یا 25 او کنه لګرستو راغی یا اسنه ته مکه رسو نو بیا ایت پنځه شیا شل درجه ملاویږي په اعتبار سره ده ها یا د کوم منځونو په ادا کولو کې چې زیات مشقت وي پاغي 20 درجه ملاويږي ثواب او په کوم کې چې مشقت کم وي نو پاغي 25 درجه ملاويږي یو انسان د جمعات نه کور لري دی او خټي دی سخت لار د شپه ده او په تکلیف جمعات تراجی نو داغه د پاره او ویش درجی نه مقصد دار آیا سره جمعات کې یا د جمعات سره چنه سره کور دی نو بس هغه د کو نه روزو جمعات نو داغه د پاره د ویش درجی نه مقصد سره مشقت زیات دی ثواب زیات دی مقصد دار د کوم روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي ها فيما پا چې روایت نقل کړي هغه د خپل رب نه نبی علی السلام د رب نه یعنی نقل کوي یعنی حدیث قدسی دی تبارک وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات چې بشکا الله تعالی نیکی او بدی لیکلی دا لیکي بشکا الله لیکلی دا نیکی او بد ولرا د نیکی او د ګناه کارونه پیدا کړی دي او داغي بدی او نیکی هم لیکلی اوس ثم بین ذالک او بیا د دې تفسیر وکړه نو كتب الله تبارک وتعالى عنده حسنه كاملتان نو لګي اغل الله تعالی چې خیر چور والا دی لوی دی عنده ها هنو الله د دا صرف اراده هم خپل ها پورا پورا نیکی دی کی د د سرا د خپل ځان سره الله دا غنی کیوري کی ولیکي آنه کې د الله لسنه کې تر وسو د چندو العذاب کثیره په د چند ډیرو سره ډیر د چندو سره لکه سورته بقره کې راځي یو په وسوا یو په سوال سو والله واسعون علیم فراغ سره سمره یو انسان کې نیت صفاوی اخلاص وی چې زب مالم په قران او په دین لګوما د بدای او عمل یو نه کداغه بدای د بدای اراده وکړي زبانن دا غلط کار کوم خو موقع او توفیق داغه او ته ملاو نشو یا هغه نه کوي ګناه ده ها او دا الله د یری د وجنه هغه ګناه ونکړه چې دې کې ګناه ده نو کوم دا کار بدی یوا یو بدی وللیک یو بدی وکړه اراده وکړه بدی نه دا کړی دا الله د یاره نه نو دا غي بدی په اراده په وس کو دا الله یو نی کی ور کوي او دا بدی اراده وکړه او بیا غ بدی هم وکړه نو یو بدی ول الله ور کوي یو بدی وللیک سره مهربان دی ښا د یو نیکی په بدلاو له یو په وسو وسوال له سو غیر ور کوي او په یو بدیولا یو بدی ور کوي متفقن علیه دا سوال شان در ابو لذت ته نو په عمل نامه دا ها د نیکی پشان دچن ګنا نور کوي څنګه د نیکی دچن بدل راکنه نو دچن بدی نور کوي متفقون علی اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم یره د نیکی او د بدی مس کې فرق پیژاندل غواړي او د نیکی اراده ار وقوا او الله دې مال توفیق راکړي زبزان لدا کتاب اخلم او زبدا کتاب زکوما او ګیر شوی دی هغه غار ته دن شو او د غار خله باندې ګټ راغې حدیث غار چې راځي دا هغه دن شوی دی د وتوی بل لار نه وا خپل خپل عمل هغه وسیله کوي او الله د خپل خپل په عمل باندې هغه څه کړی بیا خلاص کړی دی وګوره د وسیلی داغه حدیث دی بعد خلک را ذات وسیله کیږي و ذات هغه نو وسیله کړي خپل عمل وسیله کړو لار درې کسان ممن دا چانا کان جو مخکستا سنا ستا سنا مخ کی امتونو کی پلار باندې درې کسان روانو معنا لار درې کسان تریو درې کسان په خوانو امتونو نا پلار حتا تر دی آواهم المبیت الى غار زیونیو دی المبیتو د شپې تیرولو لپاره الاغار یو غار ته دیرال او په شپې په یو غار کې تیر کړه فدخلوا داخل شو دې غار ته دن نشو فن حضرت صخره من الجبل فن حضرت نو د غرنا یو غټه رور غړې دلا فن حضرت رور غړې دلا صخرتون یو غټه من الجبل د غرنا رور غړې انحدا رار غړې دل پیژنې کنه د غر د سرنا هغه غټه رور غړې او روانه فن حضرت راور غړې دلا صخرتن یو غټه نل جبل د غرنا فصدت عليهم الغارا را باندې کو په دای باندې دا غټه غار لرا هغه غار خلې بي را باندې غټه خپل بند شو دی ګیر قالو نو دې درو کسانو انه لا ينجيكم من عاج الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم وګورا تاسو ته د دې ګټې نه خلاصون صرف په دې وجه ملاوي دي شي تاسو د الله نه تخپل پلو نیکو اعمالو سوالو کوي بس چې تاسو روغواړی الله لرا صالح اعمالکم پاخستو اعمال تاسو یعنی الله را مدد گئی چې کوم عملونه تاسو خسته کړی دي نو عملونه الله تا سکی عمل پیش کړي او خپل عمل ته وسیله کړي لنډه دا یو ها او چاغه خپل مور او بلار خدمت کاو بلو چاغه د زنا نه پرېز کړو او او بلو چاغه د امانت خیال ساتلو مزدوری سره کړو یعنی د دریو کسانو بیان کړي چې په خپل په عمل بچو یو د والدینو په خدمت بچو هغه وسیله کړو یو د زنانا پریس کړو د زنانه اذان بچ کړو هغه خپل عمل وسیله کړو او بل سره یو مزدور مزدوری کړي وا او داغه په مزدوري کې صداغه سره جګړه راغلی وا هغه خپل مزدوري وانه ځا لګره قبل او ما مخکې د دوالو نه په خپل اهل او په خپل نه په خپل مال باندې اهل اولاد ته وي او مالن هغه غلامان ته وي ځکه دا مالی د سړي لپاره کله خرڅي یعنی ما بچ کله ساروی غړي غړي بيزي ول وشلې نو اول به ما پچا باندې غسکل په مور او پلا روسو بیا په پلو بچو اول ما پاغستل فنا بی طلب الشجر یوما نو لری لالم زو یوزل په طلب د وخو ما د دې سارو د پاره واخ واخه طلب کو چې کوم ځای کې به واخه ډیری شپون کې نه دوه درې کسان یو ګډو ته دوا ایو داسې ګرځي د دې لپاره د واخو بندوبست کې چې کوم ځای کې په پټي کې گیای فلم اوره علیهما په ما باندې نا وخت شو ما ما ما خام یعنی نا وخت شو په خپل وخت رونه رسیدم ز پرې دواړو باندې حتا تر دې ناما چې دا دواړو د شو ها راها نو ما اول وشره لهما د دې مور او پلار د پاره غبو قهما آغا پي لوشل د ګړو بيزو ما د خپل وس د خپل معمول مطابق د هغه د پاره پي اول وشل واغیو دو اواجتهما نائمن هموند ما د دوا ولرو دو چې زلال ما پي اول وشل کنټرول کې میواچول هغه دوا ولرو دو ماشومان خو دیو جن ډاکټرانو چې ماشومان نو خوراک زر ورکوي ګنټا د پس خوراک دی لور کوي دی ها لګي مې دی لږ خوراک کوي هغه زر اوږي کیږي زر زر او غټ خو چې یو به خوراکو کې سار ګړې ډکی ما خام پورې بیا کار کی ها نو ما شومان زه زه دې چونو لا خوراک پرې دې 10 بجې 6 مې سي پر اړه وای دا ما شومان لیدم واسبیتو او ما شومان ارغلې د لیند قدمی زما په خپو کې د لوګې نه فسته قضا ما ها خو بیا مې هم هغه ته پینور کول زکه چې زما د مور پلار راته ها ډیر ګرانو ښکارې ده چې دا دواړه دا بیدار شو فست قضا نو ما طلب د بیدار یو دا دواړه بیدار شو فشربا غبوقهما نوش کل د دواړو غبوقهما اپي ها اپي لوشلی شوی د دواړو اللهم اے الله الله سو پوری ما چې په والدینو پینوس کړي نو زما ماشومان ډیر وګي تګي ور غړې دل خماغ خپل ماشومان لا پینو حدیث یاد دی ها اللهم نما وسیله اوس پیش کړي اللهم اے الله ان كنت کچرتا ما فعلت کړي ذالک ادا کار ابتغاء وجه کا د پاره د لټولو تر ذاکول استا الله کدا کار ما کلاو کا ان زمنګ دا مصیبت لري کا چې موږ پکې ګیرو الله د غار داخلو کلاو کا ففرج لدی کا کلاو کا زمنګ نه نو فن فج فن فرجت شیا نو کلاو شو سشه ها چا خپل نیک عمل کله الله ته وسیله کو نو د ګټ د غار د خلینا هغه ګټ لغون دی اخوا شو کولاو شو شریان څه شي لا استطيعون الخروج خود د طاقت نو الخروج د وتل منو دا غینا دا غګر د خلینا د غار د خلینا غټ لغون دی لری شو خدای په غار باندې راوتل نشو یو کم عمل پیش کو د مور او پلار خدمت دویم مزام قال الاخر نو یا غبل چې د زنانه پرېس کوي الله موږ ټول بچ کی اللهم الا انه كانت لي ابنه امن زما د پاره د تر لډوا الله زما د تر لډوا کانت واغه د تر زما احبنا ډېر خوخ د خلکو نه لې ما ته ما ته ډېر ګرانه وا په ټولو خلکو کې ماته زیاته خوخه وا د څلور می وا ها وفي روایت او په یو روایت کې راغلي دي كنت امز احبها چې ما مینه کوله دا غي سره کا اشد ما يحب الرجال النساء پشان د سختوالي دا غي چې مینه کوي سړي د خود سره چې زما هغه دور زیات ما ته دور خوخوا لکه څنګه چې د ټولو نزیات مینا سړی د خزو سره کوي د ما دور مینا واغې سره او د تر می لورم و او راته خوخم و فاردت علی نفسها نو ما اراده وکړه پاغه باندې علی نفسها خپل نفس ما داغه د نفس اراده وکړه ففعلت نو ما دا کار وکم ما یعنی ما هغه تشپک شلی روپۍ ورکړې په دې شرط چې زه او هغه به د زنا او د دې بدفعلی کولو د پاره ځان لکیو نو ففعلت هغه دا کار مجبور ورو ما هغه ته وی پیسې در کومه خو په دې شرط چې ما او تا به ځان لکیو یوځه یعنی اراده مې د څه د وکړه د زنا او د بد فعلې خپل خواهش پوره کول انسان مجبور دی هغه مجبور وا او هغه مجبوری په هر انسان باندې بیا قسمه قسم خلک لوبي کوي بیا چې پیسې نه نو بیا ارڅ کوي خلک هغه دا څه وکړه حتا تر دې اذا قدرت عليها دا سره وي ځکه قادر شوم په دې خزبانه چې ما سره ځان لا شو چې کله ز پاغه قادر شوما قادر داس شوما او فی روایت په یو روایت کې راغلی دی فلما قعدت بین رجلیها ارکل چې زکینا سیدم په مابین د دوه خپو دایږي راغی د دوه خپو په منځ کې کینا سیدما او زما اراده دا غي سره د زناوا نو قال د خزی وی اتق الله د الله نو یریګا بس عین په دغه موقع کې راته دا خبر وکړه چې دا الله نو یریګا ولا تفز الخاتم الا بحقی او مما توا هغه مہر هغه پرده د بکارت مہر مما توا الا بحقی مگر په خپل حق باندې دا حق د خاوند دی دې دې ته به نزدیکی کې څوک زما خاوند نه په ناکاره طریقه ماته ته نزدېکت مکوا دا ښکارا جنا شو فن صرفتونو دغه سره سوې زه واپس شوم مل شوم د خزینا ويا حب الناس ادا من نشم چې ما خو خنوا په عین په دا وخت هم به ډیر مینو ما ډیر مې خو خوا او چاغي دا خبره وکړه زه ته من شو دا من کېدل زما د دی وجننو چې زما په دا وخت خو خنوا نه خمه خو خوا بیا هم زکوي ويا حب الناس الیا دا ما ته ډیره خوخه و په ډیرو خلکو کې وترکت الذهب الذي اعطيتها نو چې زه ته پاسې دم زه خو منه شوم نو ما ته خپل پیسې واغستې نه نه پرې خو د ما هغه سره هغه سره سره هغه پیسې چې ما هغه تور کړې ما هو دا پیسې والا او دا کار نو اللهم ان كنت کدا کار ما استاد رضا استاد یری نه کړی ففرج عنا ما نحن فی نو زمنګ نه د الله مصیبت لري کا فکم مصیبت چې موږ بندیوان شیو ففرج لری کا زمنګ نه ما هغه مصیبت چې موږ یو په دې غار کې الله په دې غار کې راګیر یو د غار خلیدا یو غټ غټ راغی زمنګ لری کا فن حدیث کې راځي فن فرجت الصخرتو نو لری شو هغه ګټه غیر دینا یقینا لا استطيعون الخروج چې د طاقت نو دراوتلو دا غینا ګټ لګون نورم کولاو شو هغه غار خلل نمون نورم یا الله ما په مزدوري مزدوران نیولیو اللهم یا الله استاجرتو ما په مزدوري باندې ډیر او جرا جمع دا ما ډیر مزدوران نیولیو ما سره مزدور کارانو وآتیتهم اجرهم اما ورکو غیتا اجر دا غی ما باید د منځوري اجر ورکاو غیر رجلن بيد یو سړی واحد یو کسنا ترک الذی له چې پرې خو د اغا داغه د پاره چو صرف یو سړی دا شو چا خپل مزدوری ما سره پرې خو دا اولاد هغه وانه غزا زما او داغه پاغه باندې لګي خبره رااله هغه وی تا ما سره دوله پیسې کړی ما ما دوله میکړی هغه وی زبر زاله کې نه لار فسمرت فسمرت اجره نو ما دا مزدوری زیات کړه فسمر دانه چې میوادار میکړه میوادار میکړه داغه مزدوری یعنی داغه په مزدوری باندې ما لغوندي یو چیلو کوي واغسته دا ها حتا تر دې کثرت منه الاموال چې زیات شو داغه مزدوری ډیر مالونه دا ډیر مال سیوا شو دا د ګوره داغه په منځوري د الک شي هغه څه وغه ډېرې دا ډېرې دا نو هغه نه بیا ډېر معذور شوی فقال نبی دا غریب سړي چاغرا غلې یا عبد الله لا تستاجو بي او عبد الله تما پر ټوکې ولې کې ټوکې مکوا لا تستاجو بي ټوکې مکوا ما پورې مخکې ګوره معمولی شي نه راکاو او اوس کنده غویانو د ګډو بيزو د غلامانو راکې دا غړي مال دی فقلت نو ما وی مزدور تا لا استاذ وبکا ز ټوکن کوم تا پوره دا ټو ارس چی دا استادی فاخذه دا ستا پاغه مزدری ما دا لک شیغسته او هغه ډېرې دو ډېرې دو ډېرې دو نو مسسته جوړ ستا مزدوری دا هغوی دا غغا نه د بهر شو او بیا په خپل لار روان شو متفقن علیه اتفاق کړي شوی په دې حدیث د بخاری او د مسلم اسدار اتوا چې دای بل عمل وسره کړو خپل یو خپل عمل وسره کړو چې ما د مور پلار خدمت کاو بل خپل عمل وسره کړو چې زنا نه بچو ما ما زمنه شو ما بل مخفل عمل وسیله کړو چې ما داغه په مزره داغلا سساروی غسی او غډیر شو د دې حدیث ډېرې فائدې دي نه روزي یو فائدہ په کې دا شو چې په پاکوالی او په پاک دامنی باندې انسان نه الله لري خوشاليږي دیم د ګنا نه پرېز داغي ها هغه له الله ډیر څور کوي چې څوک د ګنا نه پرهیز کوي لکه یوسف کی انه ما یتقی و یصبر ان لا نذیو اجر المحسنین بل د ګنا کولو نه مخکې توبه استل پکار دي بل کپ مزدوري کې د روپو په ځای معلوم د خوراک سيزونو هم جایز دي معلوم شي دارنګي د امانت واپس کول ډېر لوی عبادت ته دارنګ د دا الله په نس نیکان ډیر لوی مقام لري نیکان خلک دا مو یې مالا طالب چړې دې په دې مولا دې په دې سره کې چا کړی نه نه نه نه دا داس خلکو ډیر لوی قدر کوا دا الله په نس دا ډیر لوی عزتمن خلک دي بل دا د دریمګړي لپاره سوداګریم جایز ده پنه کو عملونو وسیله نیول هم جایز دي د مور بلار خدمت دا ډېر لوی عبادت ته دا ډېر لوی مقام لري دارنګي په مشکل وخت کې د الله نه سوال کول هم پکار دي چې الله ما باندې دا مصیبت راغلې ده او زما دا مصیبت لري